د ماسخوتن مونږ چې کله قضا شي نو بعضې خلک هغې بیا د څلور رکعته فرضو قضا او کی خو واجب تی نه پاتې شي وتر واجب تی نه پاتې شي د هغې قضا ونه کی دې مسله کې اکثر خلک غلط شي د فرض هم قضا وي او بیا چې کوم وتر واجب دي د دې هم قضا شته نو وتر واجب او قضا به هم ورسره کوي څلور رکعاته فرض او قضا به وکړي بیا درې رکعاته وتر واجب د دې قضا به کوي او که چېرته د وتر واجب قضا اونکي نو دې باندې بیا سړی ګناهګارېږي